البته هغه منافقان په دې حکم کې ناراضي چې هغه د یو داسې قوم سره یو ځای شوی دی چې دا غوي سره ستاسو معاهده وي دغه شان هغه منافقان هم په دې حکم کې ناراضي چې ستاسو خاله راشي او زړونه د جنگ نه ماړ شوی وي نه ستاسو سره جنگ کول غواړي او نه د خپل قوم سره که الله غوښتلې نو دوی به پتا سو باندې مسلط کړي وي او دوی به در سره هم جنگونه کول نو که دوی تاسو نه څنګه کړی او د جنگ نه منشي او تاسو ته د سولې د پاره لاسونه را وګدکړي نو بیا الله تاسو لا په هغه باندې د حمله کولو سو حق نه دی درکړي